الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخاف الا يقيم حدود الله په دې آیات کې شپږ جملې بیانېږي او دا هم د طلاق سره متعلق دي او په دې آیات کې د طلاق رجعي په باره کې حکم بیانېږي طلاق رجعي کوم دي شمیر د طلاق رجعي الطلاق مرتان طلاق رجعی دو کرته دی طلاق رجعی یعنی هغه طلاق چې خاون رجوع کولی شي خپل زنانه ته ورسو دا غینه نو هغه دو دی دو طلاق رجعی دی په امساکم بمعروفین که یو سړی خپل خدای له طلاق ورکړل دوا دا غینه ورستو په امساکون نو یا هی سره یا هی سره ول د زنانو دی د خپل ځان سره به معروف په خې طریقه باندې امساک د مخکې شوی دی اشاره کوي الله تعالی دې ته چې پاتې کړ ځان سره دې کې به خیر دا ډیر طلاقی چی دا خزل چې دا طلاق ډیر ورکه نو دا بیا په معاشره کې داسي چې دا مشهور شي وي پلانې سړی دا بد اخلاقی بیا ول بل څوک کم خور لور نه ورکه او بیا په دې باندې خپای خو لیکنه ډیر طلاقی مو جوړیږي یو طلاق دی ورکه یا دو طلاق دی ورکل بس رجوع ته وکه او خذلم په کار دی انسانت چې دوه ځله د دغره بغولې دی دوه کانې ته درشتلې دي نو بیا مې احتیاط وکړي که دریم ځل لري باندې دا گزارو کو درې مرده کې درغې نو بس بیا وځي بل طرف ته بیا دا کور کې باندې کېدل نه شي الطلاق مرتان طلاق رجعي یعنی هغه طلاق چې خاون رجوع کولی شي واپس خپل زنانه ته مرتان هغه دو دي نو په امساکم بمعروفین یا خو راټینګول او سراول د غزنانه د خپل ځان سره په شرعي طریقه باندې په خیر طریقه باندې معروف معنی داره که زندگی تیرولې شي د یو بل سره د شریعت په حدودو کې دننه نو ځان سره ایثار ک او تصریح به احسان او یا پر خودلی په خیسته طریقه باندې بس کده غنی درې متم خبر خلاص ک اوس چې حق نه ادا کې لس کال او شل کال سره وشوله خو خبر خلاص ک کنه ولا يحل لكم حلال ندی ستاسو لپاره ان تاخذو چې واخلی تاسو مما د هغه مال او د مہر نه آتیتموهن چې ورکړی تاسو د غزانو ته شین هیڅ قسم شی ښځې له دې مهر ورکړی دی او طلاق دی له ورکړله نزدېکت شوی دی وروسته راځي الله تعالی وایي دا مهر ترې نشي اخیستلی دا د هغې حق دی بس خبره خلاصه شوله الا ان یخاف الله یقیم حدود الله مگر په هغه وخت کې چې یریږئ تاسو چې پابندي به ونه کوئ حدود الله د پولو د الله تعالی په ان خفتم نو که چېرې یره کوي تاسو الله یقیم حدود الله چې پابندي به ونه کوي د پولو د الله تعالی د احکامو د الله تعالی پلا جناح علیهما نشته د ګناه پرې دواړو باندې پی مفتدت به په هغه مال کې چې پیدیا ورکوي د زنانه به په هغې سره اوس داسې خبره ده چې د یو بل سره ګزاره کیږي نه خو لیکن خاون ولوس طلاق نه ورکوي دا ښځه هم ډېره زیاته تنګه ده په دغه کور کې دا ښځه ورته وایي ای سړیه ماله طلاق راکا زه به له روپۍ هم درکم لس زره شل زره دېرش زره روپۍ دا مهر دې هم تا ته پاتې شي خو اوس دې الله ما ستا نه خلاصه کړي زه ستا نه خلاصه شم نو پی مبتدت به بیا دغه روپۍ ورکولی شي خو لیکن د دې څلور صورتونه دي څلور صورتونه د مفسرینو لیکلي دي اوله خبره چې خوف د خاون چې خوف د طرف د ښځې نه وي خاون دا بالکل صحیح مسلمان دی او صحیح د دې حقونه ادا کوي خو ټول رزیلتوب او ټول بد اخلاقی دا بچا کړي په زنانه کړي نو چې نقصان د خځې دی بد اخلاق ده د خپل خاون نه کرکه کیږي نفرت کیږي د هغې نافرمانی کوي او په خاون کې څه مشکل نشته دی څه نقصان نشته دی نو دا خاون به ورته راسي وایي چې ګزاره نه کیږي دوه لکه روپۍ راوړه چې ازاده دي کمه که نه یې دقسې به په دې کور کې ناست ولې زه خو دې حقونه ادا کوم خو نقصان په تا کې دی زه دې ولې بدې شم په ما کې څه شل دی ستا حقونه زاده کوم څه خبره ده نو بس دغه روپۍ یې ترې واخلي بیا یې ازاده کړي که هغه نه شي ادا کولی بس په قلاره دې کیني یو صورت دا دی دویم صورت دا دی چې ټول نقصان د خاوند دی ښځه بلکل نیکه را صالحه ده د خپل خاوند حقونه ادا کوي خو لیکنه خاوند یې بد اخلاقه دی بې وخته په هر وخت کې کنځلې دي بد رد دي او بس په هر وخت کې د سوباړي نه او د لختو نه او د ډانګو نه کار اخلي نو په دغه بیا گزاره نه راځي خو لیکن نقصان د چا دی نقصان د خاوند دی نو په دغه وخت کې د خاوند د پاره د ښځې نه پیدیا غیستل دا شرعا ناجایز دی او حرام دی دا حرام او ناجایز عمل دی دریم صورت علما کرامو دا لیکلی دی چې دواړه طرف نه مشکلات دي خاون یو خبره کوي ښځه او ته دوه کوي خ دا ښځه چې یو خبره وکي خاون او ته درې کوي خاون چې یو سپېړه ورکې خدله نو خدره لګي درې سکونه خاون لور کوي او که دا غنی نو چې کور نه بهر ته وزي نو په په بوټانو باندې په یو سو بل څه باندې ولي دا خپل خاون دوانه طرف ته نقصان دی دوانه طرف ته تبعی ده بد اخلاقی ده نو یو سړی داسې و دا خاون چې دی دا ښځه ډېره زیاته ورانه وه مېلمانه راغلي په بیټک کې ناست دي نو دا خاون ورغی د خپلې ښځې ته وایي چې چای پوښ که مېلمانه راغلي دي نو هغه داسې وکړل چې یو سینډر له او دا چپلې د سرمنو په دې باندې ویشت هغه سرمن هغه پیزار لړ دند په هغه بیټک کې ولګید په دیره کې ولګید نو ستا ملمنو ته خدا شرمیدن وې خزې وې څو ځله مې ته ویل خلک روسته وړم بازار ته کنه ګنډه مې دله ما خورته وی چې ګنډه مې خلک روسته به وسم کنده خبره ده هغه ویشته وې ځل چې نه په خوم نه ملمنو نو نقصان دوه طرف ته هم د خاون نقصان دی هم د خځې نقصان دی خو لیکن دواړه په خلع باندې راضي شي چې دواړه د یو بل نه تیز یو دواړه ګرم تارونه دي دواړه زندگی نه تیری خدا خزه ته وای زوم بد اخلاق ایم سید خو ته زمانه زیات بد اخلاق ای نو داسې بو کو د محرم ته ته پاتې شو د 50 زره لس زره شل زره روپۍ مواخله د یو توله او دو تولې سونه سره زره مواخله دا غوا زما مور مال را کړی دا غوا هم ستا شوله زم بد اخلاق یم او تم بد اخلاق یې ګزارې نه راځي خو لیکن دواړه راضي شي په خلع باندې او د زنانه روپۍ ورته ورکوي نو علماو لیکلي دي اکثر اهل علم دا وایي په دې وخت کې هم خلع جایز ده او د دغه خاوند دپاره پیسې اخیستل یا هغه نور څه اخیستل جایز دي څلورم صورت دا دی خاوند هم بد اخلاقه دی زنان هم بد اخلاقه ده خو لیکن په خلع باندې دا راضي نه دي ښځه په دې روپو ورکولو باندې راضي نه ده او بد اخلاقي له دواړو طرف نه ده نو صحیح قول پاغه کې دار خاوند لپاره پیډیا غستل د خزې نه د حرام دی را ناجایز دی نو دا څلور صورتونه علما لیکل دی آیات لاندې ولا يحل لكم حلال ندی تاسو د پرانتا خودو چې واخلې مم اتیتموهن دا هغه مال نه چې ورکړی تاسو د غزنانو ته مہر مت ورکړی دي شین هیڅ شی وت نه اخلي الا اي خاف الله يقيم حدود الله مگر کړی دلې چې پابندي به ونه کوي د پرو د الله تعالی د الله تعالی احکام شریعت باندې عمل نشي کولای زندگی د شریع حدود مطابق نشي تیرولای نو په ان خفتم کيری دلی تاسو الله یقیم اش پابندی بونه کې حدود الله د پوره د الله تعالی د احکام د الله تعالی نو فلا جناح علیهما نشتره گناه پر هغه دوه باندې پی مبتدت به په هغه مال کې چې پیډیا ورکی د زنانه به په هغه سره وای بس ځان ازادۍ او روپۍ ورکوي صحیح ده تلک حدود الله دغه پولې د الله تعالی دی دا مخکې چې بیان شول د احکام د الله تعالی دی دا پولو معنا دا د پښتو عام معنا ده مراد تنه احکامي خو حدود خلق په خپل پښتو کې هم دغه سی وای وای دا زما حدود دیر دینه به دی خو نه راځي وای دا زما پوله ده لکه دا می برید دی دی خو به نه راځي نو الله تعالی تاسو ته بریدونه بیان کړی دی الله تعالی را ته پولی او احکام بیان کړی دی نو پلا تا ته دوه ورتیریدل مکوئ دا غینه نو که کم اوامری نو دا غي نافرمانی دار چې هغه باندې عمل ونه کی او کم کار کې الله تعالی منع کړی چې دا مکوي هغه دی اوکا نو دا الله تعالی نافرمانی دی وکړه او مې تعد حدود الله او چا چې ورته ریدل او کړل پوله د الله تعالی نه د احکام د الله تعالی نه په ولای که هم ظالمون نو دا کسان ظالمان دي ولای که هم ظالمون لوی ظلم دی او که لوی زیاته دی او که ولای که هم ظالمون دغه لوی ظالمان دي نو نن سبا په معاشره کې مونږ او تاسو وګورو چې څومره خلک ظالمان دي د خپل زنانو سره څوک ظلم څومره ظلم زیاتې کوي زنانه ده د خپل خاون حق نه ادا کوي نو څومره لوی ظالمه ده لوی ظالمه ده سیده چې ځان جهنم ته ورسو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره په دې آیات کې الله تعالی بیانوي او تصریح به احسان یا خو د ښځې دوه طلاقې ښځې له ورکړل یو طلاق یې ورکه بل طلاق یې ورکه اوس رجوع کولی شي وایي زندګي نه تیریږي او تسریع هم به احسان نو مخکې او تسریع هم به احسان دریم طلاق دی پرېږدي هلته کې اجمال و نو اوس دا دریم طلاق تفصیل الله تعالی بیانوي په ان طلقها نو که چرې دی خاوند طلاق ورکړي ښځې لره دریم طلاق فلا تحل له نو حلال نه ده دغه زنانه له د خاوند لپاره من بعد ورسته د دریم طلاق نه بس دریم طلاق چې ورکه سړی طلاقی شو او خزه به طلاق شوله سړی طلاقی شو یعنی طلاق ورکون کې شو دا معنی ده په معاشره کې خدا ډیر بد لفظ دی پلانې سړی طلاقی دی نه دی ورکی طلاق خو که بیا هم طلاق ورکړل نو طلاقی معنی دار چې دا طلاق ورکون کړي او خزه مطلقه شوله هغه طلاق کړل شوله طلاقی دا هغه خزه نو پاین طلقها ک طلاق ورک ک دریم طلاق ورک خاوند دی خدای در په تحل له نو حلال نه ده د غزنانه له د خاوند لپاره من بعد ورسره دینه حتی تن کې ازو جن غیر تر دې پوری چې نکاح کې ربل خاوند سره د دې مطلب به ورسره دی په ان طلقها ک طلاق کړله نه فإن طلقها که طلاق ورکړل هغه دویم خاوند دغه ښځې ته فلا جناح علیهما نشته یې ګناه په دې دواړو باندې ان یتراجعا چې یو بل ته رجوع کړي را وګرځي یو بل ته په نکاح کولو سره خو دا کله ان ظنه که یقین یو که غالب ګمان یو ان یقیمه حدود الله چې پابندي به وکړي د پولو د الله تعالی دې مطلب دا دی دریم طلاق ښځې د ښځې له خاوند ورکړله اوس عدت به تیر شي د دین بعد بل چا سره نکاح وکړه او د نکاح نه مراد جما کول دي دویم خاونو سره بیا نزدېکت وکړه بیا ول هغې طلاق ورکړل د طلاق نه وروسته بیا هغې عدت تیر که او د عدت د تیریدل نه وروسته بیا راضي شوله د اول خاون سره وای د دې د دې دویم نه خو هغه اول خو یو ځل خاونه له طلاق ورکړل درې طلاق عدت یې تیر شو د بل چا سره نکاح وکړله د نکاح نه بعد هغه خاونو ته نزدېکت وکړه هغه دویم خاون هغه ول د هغې سره هم جوړه رانغلله هغې ول هم طلاق ورکړله طلاق یې ول ورکړل بیا یې عدت تیر که چې عدت یې تیر که د اول خاون سره بیا راضي شوله چې دینه د هغه اول خو نو الله تعالی وایي بس صحیح ده بیا چې نکاح کوي نو بیا صحیح ده په ان طلقها که طلاق ول ورکړل هغه دویم خاون پر جناح علی معنی شته ګناه په غدوانو باندې یعنی په اولنی خاون او پر خده باندې ای تراجعت یو بل ته رجوع کی واپس یو بل ته په نکاح کول سره ان ظن خو لیکن که یقین او اسیناغه مخ کی چې یو بل هغه مخ را ورانه او کله غی شند زندگی تیری نو بیا یو سره نکاح نه کوي خو لیکن که ځواني غالب راغې یقین راغې چې مخکینی چې څه شوی دی هغه به پرېږدو خو د دې نه بعد به ښه زندګي تېرو نو الله تعالی وایي ګناه پکې نشته دی بلکل بیا دې نکاح وکړي یو بل سره او تلک حدود الله دغه پوری د الله تعالی دی احکام د الله تعالی دی یبینها بیانې الله تعالی دغه احکام لره لقوم د قوم د فر یعلمون چې هغه په پویږي دې کې اشاره دی ته چې د الله تعالی احکام زده کول پکار دی فغې من عمل پکار دی الله تعالی د خپل احکام د دې لپاره را لېږي کنه چې خلک د زده کې په دې باندې عمل وکړي په جاهلیت کې د رجوع تعداد نو زنانه له به طلاق ورک چې عدت به پوره کېده وای دا زما ښځه ده نه طلاق وم بیا به یو دوه درې ورځې تېرې شولې ښې بیا تېرې شولې بیا به ورله طلاق ورکړل چې عدت به تېرېده بیا به ورته رجوع وکړله نو هسې د الله تعالی په آیاتونو پسې مسخرې پیشاړې کولې ملنډې کولې الله تعالی وایي داسې مه کوئ و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکې زنانو ته په بلغنا اجلهن د بلوغ دو معنی دي یو معنی حقیقی دا زده کوي په دې ځای کې قران کې ولدا ډیر زیات په کار راشي یو د بلوغ معنی حقیقی ده اخری سر ته رسیدل د نیټه لکه مخکې د دغه مسله بیان شوله ورستو هم راځي کم عدت دی نو څومره عدت چې دی چې هغه اخر ته ورسېږي او پوره شي نو دې ته بلوغ وای بلوغ حقیقي دویم دی بلوغ مجازي مجاز بالمشارفه په کتابونو کې هغې ته ویلی شوی چې اخیر سر ته رسېدلی نه خو یو ورځ دوه درې پنځه پکې پاتې دي دا دوه معنی په قران کې استعمال شوی دی په دې ځای کې د بلغ نه مراد معنی مجازي مراد ده ولی کله چې زنانه له طلاق ورکی خاون او عدت اخیره پورې ورسیږي نو مخکې خو ویل کنه پلا تحل له بیا خو حلال نه لچی دا ته رجوع کی بیا خو هغه خزه خزه کېدل نه شي خزه نه ده بس هغه بیا ختم شوله نو دې ده کې الله تعالی بیا وای په امسی کوه نه وی معروفین ایثارې کې رضان سره نو معلومه شولا چې ایثار اول خو چې کله اخیری حد ته نه رسیدلې عدت نو الی ایثار اول شي نو اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکې زنانو ته په بلغنه نږدې شي هغه اجلهن نیټې د عدت خپلته عدت لا پوره تیر شوی نه دی یو طلاق خاون خپل خځې له ورک یا دو طلاق یې ورکړله وس عدت لا ختم شوی نه دی رجوع ته کوي نو بس صحیح ده خو کله چې عدت پوره شي نو بیا خو سر رجوع نشي کولی نو بلاغ نه کله چې نږدې شي اجلهن نیټې د عدت خپل ته پام سي کوهن به معروفین حسارې کوي د غزنانه ولر به معروفین په خې طریقه باندې معروف ماندار چې د یو بل حقونه ادا کوي ضرر او نقصان یو بل ته نه ور کوي او سرهن او یا پرېګ دی هغې لره به معروفین په خې طریقه باندې یا آزاد کوي به معروف په خې طریقه باندې احسان سره وکي او هغه معروف مخکې بیان شو چې تاسو له څه ورکړي هغه وتی اخلي نه او په هم سکوهن نه دا مخکې شوی دی یعنی که دا زنانه د ځان سره حسارې کوي نو دا ډېره زیاته ښي او دا ترغیب الله تعالی ځکه ورکوي څوک چې خپل زنانه ته طلاق ورکي نو الله وای دا ایسارولې ځکه خدي تا ته خلک طلاقی نه وای خلق برته بیا بد اخلاق نه وای معاشره کې ونه بدنامي او د زنانه ډېر زنانه هم دغه سری په معاشره کې کله چې ول خاون طلاق ورکي نو بیا خلک کوی وي کدار سه خخه ځوي نو بل ول ولي طلاق ورکول دا خبره کوي کنه او سرهوهن بمعروفین او یا آزاد کې هغه لره بمعروفین په خې طریقه باندې نو که بیا هم زندگی نه تیریږي نو بیا خو اخره حل دی دغه بیا الله تعالی وی آزاد کوي خو لیکن معروف پاغي کې دا دی چې سدی ول ورکړي دي مہر نو هغه به واپس نه اخلي او دغه تفصیل مخکې بیان شو ولا تمسکوهن او مرا ټینګوي زنانه ودره مه سراوي زنانه ودره د خپل ځان سره ضرارن د فرد ضرر کولو لتا تدو چې ظلم زیاته وکي پاغي باندې او که ظلم زیاته مو کنو ان الله عزیز مخکې ذکر شول الله تعالی زورور دی د دې یو زنانو کته وی چې ستا څوک دي زمانه به تپوسو کی الله وی د دې زنانه تپوس پر نه زو کم بیا ولا تمسکوهن مې سره وي دغه زنانو د رجلارن د پاره ضرر کول لتا ته دو چې ظلم زیاته وکړي هغه سره و مې يفعل ذلک او چا چې وکړه دغه کار فقد ظلم نفسه نو ظلم یې وکړ خپل ځان سره د ځان سره ظلم کول لري څه مطلب دی مفسرینو لیکلی دي چې د الله تعالی په احکام باندې عمل ونه ک ظلم زیاتې دی وکړ زنانو سره نو د الله تعالی عذاب تر ځان پیش ک د الله تعالی عذاب تر ځان وړاندې بل په حسن معاشرت باندې په ښه زندګۍ تیرول باندې چې الله چې کم ثواب ورکوي د هغې نه محرومه شولې په آخرت کې او بله دا شوله فقط ظلم نفسه په ځان باندې د ظلم وکړه خلق به بیا وای سباله ولا بیا خور لور څوک نه درکې وای کدار چې خسړای او هغه بلې ورې طلاق ولا نو فقط ظلم نفسه په خپل ځان دی ظلم وک ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سی آیاتونه د الله تعالی هزوان ټوکی کړل شوی پاره پسې د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوکی دادی چې د د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کې ایمان پې نه راوړي دغه سي علما ویل دي ولا تتخذوا آیات الله هدوا څوک چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل نه کوي دا هم د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوکې کول دي او یا طلاق د طلاق نه د ګپ شپ جوړ کړی نن طلاق سبا طلاق نه په دې عام معاشره کې دا یو خبره شته دی ډیر خلک داسې دي چې هغې باندې ښځې طلاق دي داسې خبره ورته وایي وایي که دا کار ما بیا وکړه ته په ما باندې طلاق کوي سبا هم هغه کار بیا کوي نو دا ډیر د الله تعالی پیغمبر وای چې په دې کې وټو قنه کې به طلاق وکي سلاسن جدهن جدن وهزلهن جدن د طلاق رښتیا خو اسم رښتیا دي خو د طلاق هغه ټوکې هم رښتیا دي چې په غف شپ کې او په ټوکو ټقالو کې هم دا خبره وکړه او اسی دی ویرله چې زه غوسه هم په دې وخت کې نو غوسه وین د خپل غوسه په دې باندې سړی چې بس خزې ته دا وای چې ما طلاق ورکړی دي نو ولا تتخذوا آیات الله هدوا دغه سي علماو دا لیکلی وای د دینه دا هم مراد دی د دریو طلاق نه زیات طلاق ورکول خزله که څوک د خپل خزې ته وایي ته مې په شلو طلاق طلاق کړي دا الله په دین په سیاسي ټوکی کې دا ته څه خبرې کېته شرعي طلاق کم دی که څوک خپل خزې ته طلاق ورکي بیا هم نه داغه شرعي طریقه ده په حالت د طهر کې ورکی زنانه ده د مرستیا حالت پر راغلی او حیض د هغې نه پاکه شوله نو په طهر کې وله یو طلاق ورکړه دا ورته ووایه په یو طلاق باندې مې طلاق کړی یو طلاق دله در کوم بیا چې دا طهر یې تیر شو بیا پې مرستیا راغله بل چې مرستیا پې راغله بیا پاکه شوله نو بیا ولا یو طلاق ورک په توهر کې یو طلاق ورکول کېدې شي چې ستاسو د زړونو په منځ کې کما بعد او روا راغله د یو بل نه هغه هم الله تعالی لري کې په دې وخت کې شرعي طریقه بیا دغه ده نو بیا چې هم زړه نه جوړی ده په دریم طهر کې او ته بیا بل طلاق ورکه بیا د هغې نه به وروسته عدت تیر کړي د دریو طلاقو نه وړاندې طلاق نشته دی که ته داسې وی چې په شلو طلاق مې طلاق کړی د دریو نه خو وړاندې شته دی نه خو د الله تعالی په دین پسې د مسخرې وکړلې ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سي آیتونه د الله تعالی ټوکی کړل شوی په هغه پسې او کرو نعمت الله علیکم نیا لیات کې نعمت د الله تعالی وتا سبحانه و ما انزل علیکم من الكتاب او هغه چې نازل کړل الله تعالی وتا سبحانه من الكتاب د کتاب نه ول حکمت او سنت نه یعزکم به نصیحت درکې تاسو ته الله تعالی په هغه باندې درې سمانه ده د الله تعالی نعمت یاد کړئ و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمت او هغه چې الله تعالی نازل کړل په تاسو باندې کتاب او سنت نو دغه یاد کړئ د دې آیات مطلب دا دی چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ د نعمت نه مراد دین اسلام دی دغه سي احکام د الله تعالی دی وما انزل علیکم من الكتاب مراد درین قران کریم دی د الله تعالی کتاب او د حکمت نه مراد سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی نو تاسو ته مخکې ما بار بار دا ویلله نعمتونه په دوه قسمه دي یو ظاهری نعمت دی خوراکونه دي کپړې دي کور دی سورلی ده دکانونه دي جیدات دی او دغه سي اولاد دی بچی ده بچی دی خزه ده دام د الله تعالی نعمتونه دي خو د الله تعالی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت هغه سره د الله تعالی کتاب دین اسلام او د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام قرآن کریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې دیو جن ابن کثیر رحمت الله علیه وی اذکروا نعمت الله علیکم فی ارساله الرسل بالهدى والبینات الیکم الله تعالی تاسو خپل کتاب را لګل دی احکام را لګل دی هدایت را لګل دی دین اسلام را لګل دی دغه سی الله تعالی خپل پیغمبر را لګل دی نو دا ټول سری دا د الله تعالی نعمتونه دي او د دې نعمتونو شکریا دار چې پاغي باندې عمل وکړي یعدکم به نصیحت درکې تاسو ته بده باندې وعظ په عربی کې اصل منع ته وای یعنی د الله تعالی د کتاب پر علیګلو کې د الله تعالی د پیغمبر پر علیګلو کې د دین اسلام پر علیګلو کې لوی مقصد دا دی چې تاسو د گمراهۍ نه منع شئ د بی دینۍ نه منع شئ او د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړئ د الله په دین او په شریعت عمل وکړئ واتقوا الله سوچ او فکر کوئ د قران کریم قاعده دا ده چې په کم ځای کې الله تعالی احکام بیان کړی دي دا غین ورستو وی وتقوا الله د الله نه ویریږي په هر ځای کې چې په قران کې احکام بیان شوی دي نو بیا الله تعالی وی ویریږي وعلمو پوه شئ ان الله بكل شيء علیم الله تعالی په هر شي باندې عالم پوه دی الله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن ينكهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي ولسم حکم د احکامو د تدبیر منزل نه او په دې کې هم رد دی پر رسم د جاهلیت والا باندې کله بیا چې خزر طلاق ورکړل عدت به تیر شو نو بیا دوه نقصانونه یا خدای به کونډه شوله نو بیا چې دغه کم ورثه به او د هغې چې کم والیان به مشران به د نکاح نه به منع کوله بل نکاح به نه کې نو یا د هغه زوړ خاون سره نکاح کول او یا د بل چا سره خو له دې نه به منع کوله یو څوارلس پنځلس سوه کاله مخکې هم دا دا جهالت او دا بېدیني ظلم زیاتې د زنانو سره کېده نن سبا هم په معاشره کې داسې کېږي یو زنانه کونډه شي نو داغه نکاح به کوي هغه خو لیکن داغه چې کم ورسي او داغه چې کم اولیا دي هغه د نکاح نه منع کوي دا چې په دې معاشره کې ډیر معلومات مونږ دشتره یو زنانه یغه نکاح کوي خو اورور په نکاح باندې نه ور کوي او یې پلار په نکاح باندې نه ور کوي نو د الله نه نه یریږي چې دا څوار لسو کاله مخکې جاهلیت طالب هم دا کول ته هم دا کې او په حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی دا د معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ د د خور وا هغه ورکړل چاله په نکاح باندې غالبا د خپل ترزوی له په نکاح باندې ورکړیو دا خځه او خاون په خپل منځ کې لږ اختلاف راغی نو هغه خاون دی خځه له طلاق ورکړل کله چې عدت تیر شو هغه خځه بیا غوښتل چې واپس ته خپل خاون سره نکاح وکړي نو هغه سړی هم پیغام هغه سړی بیا په دې باندې خپاو چې دا طلاق مې ولې ورکړی دی بیا راغې او دا غي بیا ته پوسو کړه دغه زنانه نو ما قل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ هغه ته ویرل نو پغه پغه حدیث کې ډیر عجیب الفاظ راغلي دي هغه دا ډیر زیات ته په غوسه شو وې تعالی ما د خپل خور په نکاح باندې درکړل تر دې ساتلو نه وی او دې طلاق ورکړل ته اوس بیا راغلی چې ما خور په نکاح باندې غواړي خو لیکن د زنانه هم په زړه کې وجه سره نکاح کوم او سړی هم غوښتله الله تعالی دا آیاتونه راولېږل یو کونډه زنانه ده یا طلاق کړلی شوې ده یا د خپل زوړ خاون سره نکاح کوي دا طلاق کړلی شوی یا د بل چا سره نکاح کوي نو الله تبارک تعالی هوی د دې د منع کولو حق سره نشته لږ دا ته منع کی و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکړی تاسو زنانو ته فبلغنا اجلهن ورسیږي نیټه د عدت خپل ته دې دې کې بلغنا معنی حقيقي مراد ده یعنی عدت یې تیر شي نو فلا تعذلوهن ممنه کوي هغه لره ايان کهنه ازواجهن چې نکاو کې ازواجهن د خپل زړو خوندانو سره نو از زوج او تویل په اعتبار د مکان سره مخکې د خاونو یا ازواجهن د نور خلکو سره نو دغه به خاون شي دا په اعتبار د ما یکونو سره پر اتلون کې زمانه کې بیا خاون شي اذا تراز او بینهم بالمعروف کله چې راضی شي دا په خپل منځ کې بالمعروف په خیر طریقه باندې دا زنانم راضی شي او دغه سي د خاون د طرف نه نکاح پیغام راغلی دی هغه خپل مور او پلار را لېګلی یا نور څوک را لېګلی او په نکاح باندې راضی شي نو ستا پرې کې څه کار راځي دا تمونه کې الله تعالی دې زنانه له دا حق ورکړی دی د خپل نکاح په باره کې دا حق الله تعالی زنانه له ورکړی دی چې عاقله بالغ وي نو د هغې دا حق شته دی چې هغه نکاح وکړي د چا سره نو د خاون د خپل اولیا د مور او پلار یا خپل خپلوان دا نشي منع کولی دغه اذا تراز او بینهم بالمعروف کله چې راضی شي په خپل منځ کې په خې طریقه باندې په شرعي طریقه باندې شرعي طریقه سره نکاح ده نکاح شرعي خلق راجمع کی نو بالکل د خلکو مخکې نکاح تړلی شي بیا واده وشي خلک عام په معاشره کې هغه بد نه ګڼي بس دا خبره صحیح ده شرعي طریقه تختیدل نه بلکې شرعي طریقه اذا ترازو بینهم بالمعروف بل اذا ترازو کله چې راضی شي نو په دې معاشره کې څه وای زه د خپل خور پلانیزه کې ورکومه وای دا به څنګه وای چې زه دې کې نکاح نه کوم الکه دا به څنګه وای اذا ترازو بینهم چې کله راضی نو نکاح کی کله چې راضی نه وي نو هغه نکاح کیږي نه خدا په هغه صورت کې چې کله خزه عاقله بالغه وي نو ردی اختیار دې سره شته دی او کله چې د چا د خور او د لور د نکاح پیغام ورکړل شي نو په کار دا ده مور او پلار له او ورونو له په کار ده چې د خپل خور نه پوښتنه وکړي یا توی خور یا بچوړیا د پلانو خلکو ستا د نکاح پیغام را لېږلی دی نو ته به دې کې سوې خپل ترور دې ته پوسو کی بل خور دې ته پوسو کی مور دې ته پوسو کی نیا دې ته وکی د ترلور د بلاغری ته پوسو کی بس راضی شول بالکل نکاح دې وتړل شي ذالک یعذ به دغه حکم نصیحت در کېدلی شي به په دې سره من کان یؤمن بالله هغه څوک چې ایمان لري په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې که الله منی په الله تعالی باندې ایمانی او دغه سی ورځ د قیامت منی دغه لیکلی دی تفسیر المنار لیکلی دی وای الایمان الصحیح یقتضی العمل وقد غفل عن هذا الاکثرون د چا چې په الله تعالی باندې ایمانی نو د الله تعالی باندې د ایمان تقاضا دا ده چې د الله تعالی حکمونه ومنه آمنت بالله ما ایمان راوړه دی په الله باندې درې سمانه ده الله زتا منم الله تعالی ستا احکام به منم الله چې ته کوم حکمونه ما ته کینو زه باغی ته تابعدار یم او بیا په دې کې الله تعالی حکم نه مانی ته څنګه مسلمانی که ستا په ورځ د قیامت باندې ایمانی چې د الله تعالی مخې ته به ورځم اوس که د دې زنانه نه بیا کومه ګناه وشوله د دې ټولو مجرم به بیا ته دا ګناه بیا تا ته درځي او د الله تعالی پیغمبر هم دا ویلي چې کله جنکۍ عاقلې بالغې شي بلوغ ته ورسیږي او بیا یې مور او پلار په نکاح باندې نه ورکوي او اصابت اسمن د دې ګناه وشي نو د دې ګناه به پر مور او پلار باندې ولې ولا نکاح نه کې شرعي یو ځای ښه مناسب ځای دی نو نکاح یې وکوله یؤمن بالله ابن کثیر رحمت الله علیه ډیره بهترینه خبره ذکر کړې ده هغه یؤمن بشرع الله یؤمن بشرع الله دې دې کې معنا وسته شوله ذالک دا مخکې حکم نصیحت در کېدل شي په دې سره هغه چاته چې ایمان لري بالله بشرع الله که څوک دا وایي چې زما په الله ایمان دی الله تعالی قانون زمنم د الله تعالی شریعت زمنم نو شریعت پس کې منی وس به پته لګي په دې ځکه هغه حکم چې ستا د طبیعت خلاف دی خو الله ویلی دی نو دا ته اوس منې که نه په دې کې به ستا ستا خواهش ته د خپل خواهش خبره منې او که د الله تعالی خبره منې ته د الله بندی او که د خپل خواهش بندی اوس پرې په دې کې پته لګي والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې ذالکم ازکا لکم دا کار بچکون کړي تاسو لپاره د بدنامۍ نه و اطهر پاکون کړي تاسو لپاره د ازکا لکم دې یو مطلب دا دی ازکا د زکات نه ماخوذ دی او زکات په عربی کې زیاتوالی ته ویل کېږي که تا د خپل خور او لور د نکاح نه منع نکړله بلکې په شرعي نکاح باندې دی ورکړله نو از کالکم دا سبب د زیاتوالي د ثواب د استاز د پاره په آخرت کې والیوم الاخر ویل شو کنه که په آخرت باندې دی ایمانی او د الله نه ویریدلی او د خپل خور لور دی په نکاح باندې ورکړله نو الله تعالی بری ثواب زیات کی په آخرت کې ازکا لکم دا سبب د زیاتوالی د ثواب د استاس د پاره په آخرت کې دویم معنی ازکا لکم څوک چې خپل زوی له نکاح کوي یا خپل لور له نکاح کوي خپل خور له نکاح کوي د دې لپاره چې دا د الله تعالی حکم دی زه په دې باندې عمل وکم نو ازکا لکم دا سبب د ترقی او سبب د برکتونو دی ستاسو لپاره په دنیا کې الله پرې په دې کور کې برکت راولي الله تبارک تعالی پرې په دنیا کې ترقی یافته کی الله تعالی به دې وځلې چې دا الله تعالی په دین دی عمل وک واطهرو او دا ډیر پاکون کې تاسو سره د ګنا نه یا ازکا لکم معنی دار چې تاسو را بچکون کړي د پاک دمنۍ نه واتر او پاکون کړي تاسو لپاره د زنانه د پاره ستر او پرده پرې کړه چې هغه شرعي نکاح وکي نو د بدنامۍ نه او بچي د ګناهونو نه او بچي والله يعلم الله تعالی پويږي او انتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ دا رسم و رواجونه پرېږدئ د الله او د الله تعالی پیغمبر خبر او منئ ځکه الله تعالی په ټولو زیات خلک په دې معاشره کې سوی چې د زنانو د نکاح څخه خبره راشي یا د طلاق کړل شو او یا د کونډو زنانو نو پای کې خلک وای او دا زما غیرت نه برداشت کوي الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی الله تعالی ستانه زیات غیرتی دی د الله تعالی پیغمبر ستانه زیات غیرتی و نو په دې کې ته غیرتی شولې خزر بیا بار ګرځي دغه لور دی بار ګرځي په په دغه کې ګرځي په بازارونو کې ګرځي هغه بیا نه شي منع کولی په هغې کې بیا غیرتي نه غیرتي په دې کې شولې څوک یې د نکاح تپوس وکړي هغه په نکاح باندې ورنه کړي والله یعلم الله تعالی پوهیږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ الله تعالی په هر څه باندې پوه دی او تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه په دې آیت کې الله تعالی بل حکم ذکر کوي د احکام او د تدبیر منزل نه دا دولسم حکم دی او دې کې مسله د رضاعت بیانېږي مور به خپل بچی ته پی پی ورکي سینه به ورته ورکي د هغې احکام په دې آیات کې بیانېږي والوالداتو او میندې د بچو یرضعنه پی به ورکي اولادهن خپل اولاد ته د اول والداتو نه مراد یا عام میندې تی مراد دی او یا تی مراد طلاق کړل شوی مراد دی په حالت د عدت کې وي کله چې خاون خپل خځې ته طلاق ورکي نو په دغه وخت کې او د خځې د خاون په خپل منځ کې ورانه وي نو زیات د خپل ورانی د وجه نه د بچی تربیت صحیح ونه شي نو الله تعالی اوس دغه مسله بیانوي که د خځې او خاون په خپل منځ کې ورانه ده خو د دې بچی نقصان مکوئ او مور له پکار دی چې خپل بچی له پي ورکي نو دوه مسلې بیانېږي یو مسله دا بیانېږي مسلې خو دې آیات کې ډېری دي خو لیکن درزات متعلق په دې آیات کې نه جملې دي او نه احکام پرې کې بیانېږي خو لیکن یو پورا مده درزات پورا مده درزات کې کدا مور وغاړي چې د خپل بچی له پي ورکومه چې څومره مده ده په شریعت کې ورسره دغه خبره راځي هغه مر په مقدار باندې ورکومه او دویم هغه چې د هغې نه مخکې د تینه پرې کوي دا ټول مسائل الله تعالی بیانې نه جملې دي او په هر جمله کې ځان د ځان له حکم دی او مقصد دی والوالدات یرضعن دا اولنۍ جمله ده والوالدات او میندې د بچو یرضعن اولادهن پی به ورکوي خپلو بچو ته حولین کاملین دوه کاله پوره لمن اراد ان یتم الرضاعه لمن اراده دا حکم د هغه چا لپاره دی چې غواړي ایتم رضاعه چې پوره کی پی ورکول خپل بچی ته که څوک دا غواړي چې خپل بچی ته پوره موده پی ورکي نو هغه پوره موده پی ورکول دوه کال دی دوه کال دی دوه کال نه زیات پی ونه ورکي ماشوم ته چې دوه کال ته نږدې کیږي نو ورو ورو په قلار قلار باندې مور به د بچی له خوراک ورکوي چې دا په خوراک باندې عادت شي او مور چې خپل بچی له پي ورکوي نو دا ډیر زیات لوی ثواب لري نبی صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه راغله وې د الله تعالی پیغمبره نارینه خو لاړل زمونږ نه مخکې شوله نبی اسلام ورته څنګه وی هغه خو داسې چې هغه په په جماعت کې مونځ کوي او مونږ چیرې په کورونو کې ناست یو دغسې نارینه چیرې هغه جهاد په سبیل الله لذي د الله تعالی دشمنانو سره جنګیږي او مونږ ټول ورځ چې دی بچی راویښ شو وای تړه پرانی یزه او بس جاړي پي غواړي دا میتیاز یې وکړلې وینځه د ټول ورځ چې بس دا خبره ده مجاهدین تللی د کاپیرانو سره جنگیږي او زمونږ زمونږ حال دغه ټول ورځ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د الله تعالی پیغمبر ته جواب ورکړه په ډېر بهترینه طریقې سره وای کله چې یو مجاهد په سبیل الله د خپل کور نه وځي د جهاد لپاره او میدان جنگ ته لاړ شي سنګر ته لاړ شي تشکیل باندې نو الله تعالی چې هغې له څومره ثواب ورکوي نو دغسې کله چې یو زنانه خپل بچي ته شپه روڼ کړي او د هغې په تربیت کې صحیح تربیت د هغې وکړي هغې له پی ورکړي رضاعت وله ورکړي نو د دې ثواب برابر دی او کله چې یو نارینه د خپل کور نه بهر ته وځي د مانځه لپاره جومات دپاره او زنانه هم په صحیح طریقې باندې خپل مونځ په کور کې ادا کړي په کوټه کې دننه ادا کړي او په خشوع په خضوع سره ادا کی الله تعالی له دومره اجر او ثواب ورکړي لکه د دې د خاون او یا د نور نارینه چې تللی دی جمعات ته وخیارې زنانه د نبی علیه صلات وسلام نه ډېرې پوښتنې کړې دي یو زنانه راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ای د الله تعالی پیغمبره دا نارینه خو جمعات ته لاړ شي بیان واوري په یو ځای کې بل ځای کې نو زمونږ د پاره خو یو ورځ مقرر کړي چې مونږ ته هم تقریر کې د هغې سره د الله تعالی د دین ډیر زیات لوی غم و چې مونږ به د الله تعالی د دین څنګه زده کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې لپاره بیا ورځ مقرر کړله نبی علیه الصلاۃ والسلام به زنانو ته تقریر کو الحمدلله زمونږ د عمر ریډیو په واسطه باندې هر کور هر مدرسه مدرسه شوله هر کور مدرسه شوله هر جماعت مدرسه شوله او هر دکان مدرسه جوړیدل شي خو چې مسلمانان متوجه شي او د الله تبارک تعالی د دې احسان شکریا دی ادا کی ځکه د خپل بال بچ د خپل اولاد د خپل لونو د خپل زامنو د خپل زنانو تربیت کول دا شرعا په خاون باندې لازم دی دا په پلار باندې لازم دی چې دا بکې دله به عالم نسی تنخواه بل عمر کې چې دا الله تعالی دین او تورخی نو موږ ستاسو نو تنخواه نه اخلو او د الله تعالی د رضا لپاره ته د الله تعالی دین درخو والوالدات یرضعن او والوالدات میندې د بچو یردیان اولادهن پی به ورکوي خپل بچو ته حولین کاملین دو کاله پوره دو کاله پوره لمن اراده یتم رضا څوک چې وغواړي چې ایتم رضا چې پوره کی موده د پی ورکولو نو هغه دو کاله دي دویمه جمله وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن وعلى المولود له د چا چې بچی مولود له چې دغه بچی نو مراد ته نسل لنډه معنا څه شوله او علی المولود له او په پلار د بچی باندې رزقهن واجب دی خوراک ورکول د زنانه ته وکیسوتهن او جامې دغه دا بچی ستا دی اصل کې بچی د خاونی په شریعت کې نو اوس چې ستا بچی له دغه زنانه پي ورکي شودو ته ورکي نو په دې باندې ښه خرچه وکړه چې د هغې صحت ښي نو ستا بچی به ښه وساتي خو چې ټول عمر ته اوس په هغې باندې الوګان خورې نو په الوګانو باندې خو یوازې بچی نه ساتلی کېږي بلکې په هغې باندې به خرچه کې کپړې ولا واخله چې خوشاله پیزار ولا واخله خوشاله وي بچی به دې ښه وساتي بالمعروف د عرف مطابق د بالمعروف د عرف مطابق رستو بم لري تفصیل لاشي عام په معاشره کې په گاون کې چې خلک څنګه ژوند تیری داغه په شاند کې دغه سه بالمعروف د وسه مطابق چې د خاون په خرچه کې به اعتباری حال د خاون له چې خاون مالدار دی نو بیا شوم پړقتوب نه لري پکار په خپل زنانه باندې خرچه وکړه لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف به نشي ورکېدلی هیڅ یو نفس ته مګر په قدر د وس د هغې باندې الا وسعها مګر په قدر د وس د هغې باندې دا یا درې مخکې حکم سره متعلق دی نو خاون له پکار دی چې د خپل وس مطابق خرچه په هغې باندې وکړي او که د ښځې په رضا باندې په خپل طبیعت باندې دا شودنه ورکول معذوره ده مریضه ده پي پکې نشته دی یا پکې شته دی خو لیکن نه یې ورکوي خاوند ته وایي چې مال به تنخوا راکړې نو هله به دا شوده ورکوم نو دا بچی خو بیا هم درې خاوند دی که نه نو د خپل وسې مطابق خرچه وله ورکولی شي و چې درې زر روپۍ به راکې ولې په وچو پی باندې ستانه درې څلور زر روپۍ دنه د میاشتې لګي په دې ماشوم دغه ما د راکوه زه به له پی ورکوم نو بیا هم دا به ورکه یا لا تکلف نفس الا وسعها د دین مراد عام احکام شرعیه مراد دی الله تعالی چې څومره احکام شرعیه در علی ګری دی نو دا په مقدار د وست دی انسانانو باندې دی لا تضار والدتون بولدها اوس دا بل حکم بل جمله تکلیف بنه ور کوي والدتون مور به ولدها مور د بچی به ولدها په سبب درې بچی باندې پلار د بچی ته اوس داسې ده چې ښځه معذوره نه ده ښه وس یې شته دی دا ښه برابر ده صحت یې برابر دی انکار وکړي چې زه دې بچي ته پی نه ورکومه یا خاون یې غریب دی د هغې د دوه زرو وس کیږي او دا ورته وایي چې ماله به شل زر روپۍ راکړې نو هله به دا ورکومه ظلم زیاتی مه کوه کنه لا تزار راوارې د تنظرر به نه ورکوي دغه زنانه دا مور درې بچي د خاون خپل تابع ولد یې په سبب درې بچي سره ولا مولود له او ضرر بنور کوي پلار د بچي د مور د بچی ته به ولده په سبب درې بچی باندې چې بس هغه معذور ده نشي ورکولای پي پکې نشته دا وجه شتره پکې کنه شابه د بچی ساته وسه خشته ده او خرچه په هم نه کوي دا ضرر شو یا مور ته ضرر ورکول دا هم دی چې د خځې او د خاوند په خپل منځ کې ورانه ده وای زما زوی ته پي نه ورکي او غزنانه په دې باندې خپه کیږي ځکه چې مور خو بچی باندې خامخه خپه کیږي دا ته ته به نه ورکي ولا ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث او لازم دی پر بچی باندې مثل ذلك په شان د خرچه باندې د دې څه مطلب دی دا بل جمله دا بل حکم دی پلار د بچی او پات شو نو مخکې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن د دې زنانه خرچه چې برداشت کوله نو در دې ماشوم پلار برداشت کوله یعنی د دې خزې خاون اوس یې خاون پات شو او په غیږ کې ماشومان پاتې شول اوس د دې خزې خرچه به څوک ادا کوي نو علی الوارث مثل ذالک په دغه وارث باندې چې دا ماشوم بچی دی په دې کې د مفسرینو ډیر زیات اقوال دي خو لیکن اسان او صحیح قول پکې دا دی دغه لیکلي دي امام قرطبي رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط په دې کې شپږ اقوال بیان کړي چې دې مقصد څه دی خو ټول نه کې اسان مقصد دا دی وعلی الوارث په دغه وارث باندې وارث یعنی دغه ماشوم بچی چې د پلار نه پاتې شوی دی دا دغه د مال وارث دی کنه دا میراث خور دی نو د پلار نه چې د ماشوم ته کم میراث پاتې شوی دی خو دا اوس ماشوم دی نو هم د حق میراث نه په د دې په دې مور باندې خرچه کېدلی شي وعلی الوارث مثل ذالک په شان دغه خرچې باندې چې د ماشوم پلار به کوله د دې په دې مور باندې د هغې امر خرچه وردی د میراث نه کېږي په دې باندې پهین اراده فصالا اوس هغه دویم صورت الله تعالی بیانوي پهین اراده کې اراده وکړله دغه ښځې او خاوند د مور او پلار فصالا د پویو نه د پرې کولو عن ترازین پر ازونتیا سره من همر دې دواړو نه وتشاورین او وعن تشاورین او رستر مشورې کولو نه پلا جناح علیه مانیشتره ګناه پرې دواړو باندې ماشوم ښه صحتمند دی او د تینې پرې کوي دوه کاله لا نه دي شوي یو نیم کاله یو شو یو کاله یو شو پنځه میاشتې پي وخوړل یا زنانه ته زنانه کې پي شته دی ورکولی شي خو لیکن ضرر او تکلیف دی ورته نو د ښځې او خاوند دواړو مشوره وکړله د دې بچي د مور او پلار او دا چې د ماشوم د تینه نور پرې کو د پیو نه پرې کو نو بس مشوره دی وکړي دواړه رضامندتیا باندې دی بالکل هغه وکړي دغسې صحیح ده و ان اردتم ان تسترجوا اولادکم او که چېرې اراده کوي تاسو چې د پي ورکولو لپاره مور ونیسئ د خپلو بچو لپاره فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې اوس زنانه معذوره ده یا معذوره نه ده خو د ښځې او خاوند دواړو په رضا سره داسې وي چې د ماشوم به پلانۍ زنانه له ورکو هغه د بچو ډېر زیات ښه تربیت کولی شي ډېر زیات ښه تربیت کوي د بچو او هغې لره خبره وکړي چې د میاشتې به له دوه زره یا درې زره روپۍ درکوو او یا ورته هغه زنانه وایي پردۍ زنانه ده د دې ماشوم مور نه ده خو یې دا ماشوم ما له راکړي زه به یې له ساتم او زه به له پی ورکوم الله تعالی بالکل صحیح ده و ان اردتم او که غواړئ تاسو ان تسترضیو اولادکم چې د پی ورکولو لپاره مور ونیسئ دې ته ده د پیو مور وایي پیدا شوی خدای نه دی خو دې ته د شودو مور وای دا د شودو مور ده وای رضاعي مور ده کن رضاعي مور هغه ته وای چې په یو تور کړی شوده یو تور کړی خپل لسینې په او که تاسو غواړئ چې د پي ورکولو لپاره مور ونیسئ دا د پي مور ده اولادکم د خپل اولاد لپاره فلا جناح علیکم نشته لري ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم کله چې پوره ورکوئ تاسو هغه زنانه وته ما آتیتم هغه چې مقرر کړی دی تاسو بالمعروف د عرف مطابق ولی ستا بچی له چې څوک پي ورکوي زنانه نو که اسی ول ورکول نو خداغي احسان دی الله تعالی دی ول اجر ورکی او که اسی ول هم ورکی نو تعالی هم لګ انسانیت او سړیتوب خو به کار دی کنه دا غیل لګ یو جوړه کپړې ول واخله پیزار ول واخله وای ستاره بچی تربیت کړي کور ته ولې تروړه وړه ولېګه نور یو خلته ول پروت ولېګه چې هغه ستا بچی له پي ورکې نو چې پاره کې څومره پي ډيري نو ستا ماشوم به خطر بیت شي او یا اس یو لنه ورکې وای ستا بچی ساتمه تربیت یې په ښې طریقه باندې کومه خو لیکن دومره روپۍ به باندې راکوی بالمعروف د عرف مطابق نو الله تعالی وایي هغه ورکوي نو په هغې کې یو خو ډېرې زیاتې دي هغه نه غواړي هغه زنانه دویم دا چې کومه مقرر شولې په هغې باندې لیک وکړلی شو عقد وکړلی شو نو بیا په هغې کې ټال مټول به پکې نه کوي د دې بچی د پلار به کې ټال مټول نه کوي بلکې هغه بوله په وخت باندې ور کوي واتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه بیا واتقوا الله راغی ځکه مخکې احکام بیان شول کنه ګوره د الله تعالی نه په دې احکامو کې ویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په کارونو باندې چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی تاسو کوم اعمال کوئ نو الله تعالی دا هر څه ییني الله تعالی په حالات باندې پوهیږي تاسو چې کومې ویناګانې کوئ الله تعالی هغه اوري نو قیامت را روان دی مخې ته د الله تعالی مخې ته ورځئ الله تعالی به نه د ټولو احکامو په باره کې پوښتنه کوي چې په دې احکامو باندې تاسو عمل کړی دی که نه نو الله تعالی وایي واتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه واعلمو پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر تاسو ته ما پرون ویلله د عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو کس ویل اتق الله ګوره د الله نه ویریږه داسې مه کوه د الله نه ویریږه نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیهوشه شو را پریوت واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر الله تعالی په کارونو باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی